یا خصوصی چې واحد تلاوه ساکن او په جمع کې مخکې د الف نه راځي او مخکې د دینه شرط راځي یعنی جمع کې د دې وو په څیر الف راغلي او مخکې د دې وو په څیر شرط راځي نو په دې وو په څیر کې دا وو په څیر او سره وجوبان او څنګه بلام کلمه کې حلال نه شوی کلام حلال شوی وو بیا او د دې وو نه مخ ته سره یو معاملات چې لکه علي یو نو موږ چې کثره ویلا وو بیا سره پسی او یا په دې په مطلق کې لا څه دی یا په مطلق کې لا نه دی او په واحد کې دا وو چې دی لکه ساکن دی په واحد کې دا وو چې لکه دا خیال خیال جمع ده وترفيل وواحد او وفيل او واحد دي سلامت نه مانده ورته دا و ساري مفاد نه دی راځو یو یا در واحد تاکي یا څو مفرد دي راو څه دي نو قاعده دا ده چې د سم قبل الف باندې په جمع کې مخکې د الف نه راځي او مخکې د قاعده دا ده قاعده د سیدون والا قاعده او حکم له وجودي مطلب دا دی هر واو یا چې کوم شو د یک کلمه چې کله واو یا د یو کلمه کې حکم دی یوای کلمه چې وا دا کلمه چې هغه په وزن دا قانون کوي هڅه به نه بدلي لکه مثال څنګه لکه بورعا یا دغه واقع ما آی ورو واقع دا د قانون ورته د څه نه بدلي اول انسان ساکن لازمي نه لباس او اول انسان ساکن او دا چې ساکن لازم غیر پاکه لازم غیر پاکه لازم غیر ممکن یعنی اول چې ساکن او لازم خدای فقط د ثان راغله کپدا دا غل پرم نو دي دا تاسو بیا واخله چې واخله او چې کې وجه دا چې قوه یا وای نو دا تواو یا کاکو لیکن چې څنګه چې دې وسو ولې نه وسو ځکه چې دا یا بدل راغله د ثان لکه او آیا را یا کنن او یا او یا سره دې یو یا په یقین باندې کوی باندې وای وای واو عین کلمه سوا د هغه ځای نه چې دا واو واقع مقابله د عین کلمې کې رسد یا د تسلینا او جدا په مقابل کې دا واو په تحریک وي درک ان واو یا بیا بدل کړو چې د دې سره چې دا واو یا سره بدلږي هغه جوازن لکه دغه واقعه